اله کسا واقع شي کوم قابل د پاره خیال کې مصاد خیال پتا سره بدلول جایز دي بیا دا جایز دی کوی دا سفر چاره کسا پتا کی چې کی مدام چې لکه حساب بتا واخله حساب بتا دا فاصل کې کی چاو حساب بتاو کی چاو مثال به دې لکه اختصام سوال باقي په مقابله د عین باب خیال نو دا تا په څار سره بدل کړه سوال سره نشته دې نو یو خو سوال سما بیا دا اول سوال حرکت هم خاصه ورته او سوال هم په سوال کې نظام کوم چې دې نو دې خاص سما ما بعد او ته حمدي او سر متحرک وګرځیدو نو حمزه وسیم چې کړه لکه حذف کړو چې دې نو خاص سما بل مثال لکه ایک تا زما غورا وخت قابل د عین اشعار کتاب او ذاتر بدل کا ایک تا زما بیا د دې نو اول دوا حرکت کار کول او زم مزاک د کوم کار ایک تا زما ما بعد هم چې اوسې متحرک او جواب ورکول چې څه ترې دا ایک تا سره کې لږ سره ویل یا کله لکه عقل ویل ایک تا لکه قتل ویل او قاعده د غروب په شمسي او قمري او لا قانون د قاعده حکم دی له وجوبي مگر مقصد د قاعده دا دی اگر یا الله غروب مذکوره د یو د یو غروب مذکورونه ورا ورنون تاسو چې زونه دي ها را او نون فهو منصرف الامر منه ينصرف النبي عن لا تنصرف الظرف منه منصرف دي چې سفر خپل دراغله مخکې بابونو په شان ته ذکر بیان دی ورپسې باب صغیر 30 باندې د پری باب استفال دی علامه د باب استفال چې دی لکه زیاده د دې او تعالی په دې لپاره لکه ال استخراج کوم معنا د طلب او خروج کردن سره قاعده دا ده چې کله هر هغه مشارې دا کله موږ بیګم ویلې دا چې علاقه د ایتل دا کار مدارج چې رسول د الله کې پاتې کې تشبیه څه وي او پاري باندې لم اجازه ما داخل شي نو هغه خلل حرف ساکن او استعمال سره تلکه لکه يموت واخله يموت دا پاتې کې شي ولکه اول دا حرکت تمرین تور کو او دا اول دا ساکن او ثاني کې مصام کوم چې څه نه